بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا سورة إبراهيم دي د قومونو او د انبیاو بیانو انبیا ولګیدل قومونو ته دعوت ورکو قومونو په پیغمبرانو باندې اعتراضونه وکړو دا وجه دا او دا پیغمبر نه او دا سی دی او دا سی دی انبیا ولګیدل دا غ اعتراضونو جوابونه ورکړو او دسې جوابونه ورکړو چې دوی سره بیا جواب نو نو دا ظالمان ولګېدل په کار خدا و چې ایمان راوړی وي د ایمان د راوړو په ځای باندې دوی لاسونه ډنګ دغه ته واچول ډنګونو ته او جبر او ظلم او بدمعشي شروع کړي هغه د الله د هغې بیان کوي وقال الذين كفروا او وی هغه خلکو چې هغه کافرانو وقال الذين كفروا او وی هغه خلق او چغه کافرانو الک چاته وی لرسلهم خپل پیغمبرانو ته دی کافرو او وی خپل پیغمبرانو ته سوته وی لنخرجنکم ګور لنخرجنکم کې لام د دام د تاکید دی او د کوم سره د شد والا نون نه دی دی ته وی نون تاکیده ثقیله دام د تاکید د پاره دی دا د قسم په ځای استعمالیږي لنخرجنکم خامخا خامخا من بو باسو تاسو پیغمبرانو ته وی لنخرجنکم خامخا خامخا من بو باسو تاسو من اردنا د زمکه زمنګ نه نو هلکه ولې دا که ستاسو ځمکه ده او ستاسو وطن دی نو ولې دا د پیغمبرانو نه دی دی به وی نه دلته په دې خبرو پابندي ده لنخرجنکم خامخا خامخا من به وباسو تاسو من اردنا د ځمکې زمونږ نه او لتعودن یا به تاسو واپس کیږئ فی ملتنا زمونږ دین ته انبیاو ته وای ستاسو اختیار که زمونږ مذهب ته راځئ نو خو راشئ زمونږ خبره منئ خو راشئ او که نه منئ نو د دې علاقې نه به هم جلا وطن کوو دې ته او چې دې دا د شک دپاره نه دی ښه دې ته وایي او لتوضیح او د تقسیم دپاره انبیاو تاسو کې دوه ډلې دي یو هغه ډله ده چې هغه به د علاقې نه وباسو چې څوک زمونږ مذهب ته نه راځي او یو به هغه ډله چې مونږ به دلته پریدو هغه به هغه څوک چې مونږ سره د خبره مني او لتعودن یا به تاسو خامخا واپس کیږئ فی ملتنا زمونږ دین ته ریاضه دا او نه دی دا کله په معنا د الا ان سره هم راځي نو بیا ډېره خوند یې وکړو موږ به وباسو تاسو د ځمکې زموږ نه او لتعودن یا به تاسو یا مګر که تاسو واپس شئ فی ملتنا زموږ دین ته ما وی دا خبره دوی کلکه وکړه فاوحا الیهم نو او وحی وکړه غوی ته فاوحا الیهم وحی وکړه غوی ته ربهم رب د دوی رب وته وحی وکړه چې د خلکو ته وایې خوب مکوي ښه وحی وکړه غوی ته ربهم رب د دوی لنهلکن الظالمین قرآن مجید کمال دی فصاحت یو علم دی چې د خبرو کې یو شی دی فصاحت فصاحت دی ته وی یو خبره دسې کول چې مطابق د مقتضی حال سره چون کې دې خلکو چې اعتراضونه وکړه نو لام تاکید بانون تاکید استعمال که استعمال نه که نو الله تعالی چې انبیو ته خبره کوي نو ماغه د دوی د خبره مطابق کوي چې فصاحت پکې راشي دلته لام تاکید بانون تاکید سکیله استعمالي نو الله وحی وکړه ان وحی وکړه دوی طرف د دوی چې انبیو پر پروا مکوي لنهلکن الظالمین ور لام تاکید نون تاکید سر راغی خامخه خامخه من به هلاک کو ظالمان دا یو ولنسکننکم بیا لام تاکید نون تاکید او خامخه خامخه من به استوګ نه در کو تاسو له الارض په ځمکه د دوی کې د دوی په ځمکو کې او د دوی په کورونو کې به تاسو له ستوګنه درکو من بعدهم پس د هلاکت د هغوی نه هلکه دا دومره عظیمه کامیابي چې روره دشمن دی الله راوالي او نیست او نابودي کې او د هغه جایداد تا ته پاتې شي وی ذالک دا بشارت لمن دا د هغه چا د پاره دی خاف مقامی چې هغه یریدلی وي زما د ودرېدو نه مقام که مصدر والیم سیده خافه چې هغه یریدلی وي په دنیا کې مقامی د ودرېدو زمانه دا غټ انسان کی صفت دی یو سړی یریږي چې رب پر ورځ د قیامت به زه تا ته ودرېږم او زه به تا له څه جواب در کوم مقام معنا کوي ودرېدل او که د مقام معنا وکړي زه د ودرېدو هم صحیح ده دی یریږي د زید او درېدو زمانه چې په دغه خپل رب ته په داسې ځای کې ودرېږم چې زما او دغه منځ کې به ترجمان اغني دام صحیح ده ریاض لیکن اکابر وایي چې نه دلته مراد د مقام نه دی مونږ په سر ولاړ دا کامیابی د هغه چا د پاره ده چې د چا دا عقیده وي چې رب راته په سر ولاړ دی او چې زه دا څه کوم هغه ویني ذالک دا کامیابی چې د لیمانو دا د هغه چا د پاره د خافه چې هغه یریدلی وي مقامی د درېدو زمانه وخافه او هغه یریدلی وي وعید د هغه وعدې د عذاب زمانه واستفتحو او دی پیغمبرانو طلب وکړه د فتح او د فیصله چې رب رب نفتح بیننا و بینهم رب زمنګ او د دې ظالمانو مس کې فیصله وکي واستفتحو او طلب وکړه دی پیغمبرانو د فتح او د فیصله وخاب کل جبار او ناکامیاب شو هر هر ظلم کوونکی د جبار معنی کوي متکبر چې په ځان د چا حق دی نه مني او ناکامیاب شو هر متکبر عنید مخالف د حق نه عنید سرکش مخالف د حق نه یوازې دا نه چې په دې بخلاش من ورائه او وړاندې به د هغه نه جهنم او جهنمي ویسقا او اوبس کولی شي په هغه من ماء اوبه دا چې میدان حشر نه چوټي وشي او دا کافران جهنم ته لاړ شي نو دوی خو به ښه تږي وي نو هلته به پې اوبه وڅکلی شي ويسقا او اوبس کولی شي پاغوي مما ان اوب هغه اوب بسی سدید وینې زوي سدید هغه زخم نو بوزي او د اوبو سره لا نو ني د اوب او نو چې سره یو ځای شي نو دې ته بیا سوي وینې زوي دا د جهنميانو د بدن نه بچ دا وینې زوي په دې نالو کې را رواني دقه ود دې سکلي الله دې معافي وکړي او یتجرعه ګټ ګټ بیس کی دا بشرته تیریږي یتجرعه ګټ ګټ بیس کی ولا یکاد یسیغه او قریب نه ده چې دې تیر کی هغه قریب نه ده چې دې تیر کی هغه د جهنم زندگی و یاتیه الموت او راضی بدته اسباب د مرګ موت مرګ ته وی دلته معنی کوي اسباب د مرګ راضی بدته الموت اسباب د مرګ من کل مکان د هر زینا الکه په دنیا کې خلک په څه شي مري هغه د مرګ چې کوم څومره اسباب یې ټول به موجودي په اور کې سوځېدلو دا هم ګورې د مرګ سبب دی دا سخا ناولې وینې زوي چې دا سکی سړی دی باندې هم سړی مري دا ماران ور چې دا ټکونه ورکوي یو نه دوه نه درې نه دا هم سړی مړ کوي دارنګې لړمانان دا چې یو نه دوه نه ور وخت کې ټکول نو ما وی راضی به دته اسباب د مرګ د هر زینا خو ما هو نه به یغه به میت ان مړ کېدون کې ومن ورائه اوړوان دی به داغنه عذاب غلیظ عذاب سخت وی اره دویم ورځ عذاب به د پیل ورځ نسوي سختی مثل کافرو بوي من خدا صدقه کو اجیانو خدمتونه کو دا کو دا کو الله دا غي بیان کوي مثل الذين كفروا مثال دا خلکو چاوي کفر کړي دي به ربهم په خپل رب کافران دی او کافر په حالت د کفر کې نیک عمل کوي نو هغه اعمالهم هغه نیک عملونه د دوی به هغه څنګه یې کرمادن رمادو ایره ته وایي ښه ایره کرمادن دا دي په شان د ایره تاسو چې یره راواله هغه مخکې ورځو کې هغه طوفان نو او داسې دغه کې وی غورځوي نو زما خیال دی چې ضرب هم تزمکې ته لاړه نشي ټول باز ځان سره دغه کې یوسي کرما دین پشان دیره نشتت دت به الريح چې سخ والوزی پاغه باد فی یوم عاصف پاغه رس طوفانی کې لا یقدرون دا کافران به قدرت نه لري مما د هغه نیکو عملونه کسبو چې دوی کسب کړي علا شی ان پس شي ویلک لوی تبعی دا ده چې بد عملی خو سکه چې هغه نیک عمل دم ځای شي ذالک هو الضلال البعید دقه دی گمراهی لره د حق نه بیا دې د الله د توحید دلیل الم ترا آیاتا ندی کتلی ان الله خلق السماوات چې یقینا الله پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکا بالحق په حق ای یشا کده دی الله خوخوشی یذهبکم الله بتاسو بوزی الله دا قدرت لري چې تاسو د ځمکې نه ټول بوزي لکه څنګه چې زمونږ نیکونه د ځمکې نه لرې کړه او مونږ یې دلته راوستو ویاتې بخلق جدید او الله به راتللو کې په یو مخلوق نوی وما ذلک علی الله نه ده دا خبره په الله بعزیز ګرانه ورځ د قیامت ته وبرزو دا خلق بر اخکار شي د قبرونو نه لله الله ته جميعا ټول دا مشران د کفر دا چې نورو نورو پسې زنده‌باد ویلي دا تابعدار فقال الضعفاء ان ابو يغ کمزوري هغه دغه ندی هغه تابعدار او به وای دا کمزوري د خپل نوابانو سردارانو ته للذین استكبروا هغه خلکو ته چې هغوی به تکبر او لوی کوله دا کشران به د خپلو مشرانو ته ووایي چې انا کنا لکم یقینا و منګه ستاسو دپاره تبعا تابیداری کون کې تبا دا جمع ده د تابع لکه هغه وختي حدیث کې تیر شو کنه طلبو جمع د چا ده د طالب نو منګ اوس تاسو تابعداري کوونکی فهل انتم مغنون نو آیا تاسو لری کوونکی عنا زمنګنا من عذاب الله د عذاب د الله نه من شی انس شی پتا سو پس هم ډیر زنده باد ویلو اوس د الله د عذابونو نه څه لږ عذاب به زمونږ نه لرې کې هغه ورته ویې وروڼو موږ په خپله غرق یو موږ په خپله ګیر یو نو تاسو به څه دغه وکړو لو قالو نو مشران به ورته ووایي لو هدانا الله که چېرې هدایت کړی وي په دنیا کې الله موږ ته لهدیناکم موږ به تاسو ته هدایت کړی وي هلکه چغې به نه وهو ښه ځکه چې چغو نه څه جوړېږي نه سواء علینا برابره ده په موږ اجزعنا آیا که مونږ پریاد وکو ام صبرنا یا مونږ صبر وکو مالنا نشته د زمونږ د پاره مم محیس زید پنایه محیس چې دا سو خود ریسار کې ورمنډه کې غزې ته ورو تختی او پنه یونیسی یا الله خپل فضل او کرم باندې یا الله تمام مشکلات زموږ حل یا الله د دنیا او د آخرت سعادت زموږ نصیب وګرځي یا الله د دنیا او د آخرت سعادت زموږ وګرځي ربا د خپل رحمتونو دروازې په موږ راکولو کې رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب پوی زمون نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې رب مونږ ته پوی کی خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې ناستو په دنیا کې مله اجر ورکړي آخرت کې مله اجر ورکړي سره زمونږ الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله زمونږ تمام مشکلات حل کړي الله زمونږ تمام مشکلات حل کړي الله زمونږ په حلال کاروبار کې خیر برکت واچي د زړه سکون اطمینان الله زمونږ نصیب وګرځي د هر قسم پریشانون الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کولونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله تعالی